هغه لپاره الله قانون مقرر کړي وارثان ذکر کړي دا غي حصے ذکر کړي په دې مخکې آیات یو لسن کې شپږ حصے بیان شوي او شپږ حصے به اوس په آیات دولسم کې بیانېږي او بیا به دوه صورتونه د کلاله ذکر کی کلاله غساله وای چې موږ ورله پښتو کې میراث وایو دا اصول نشتا پلار او نیکه اولاد نه داغه نارینه اولاد نشتا وداغه مال او میراث وسنګ تقسیمی کی داغه بدوه حالتونه ذکر کی د مال په درې مېسه کې یاد هغه نه کم نو د دې د مرګ نفس هغه وصیت به پوره کول شي دارنګ په دې باندې که څو قرض وي نو قرض باندې کول شي مکه آیات کې در ذکر شول چې په ذکر کولو کې وصیت روان دي او قرض رسو ذکر کړي او په ادا کولو کې به قرض روان دي وصیت به ورپسې نو دا وصیت به نافذ کول شي دا به پوره کول شي او په دې وصیت کې بلا شرط وي چې دا به د وارثانو لپاره ني قوارث له وصیت کړي هغه معتبر نه دی ذکر رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي لا وصيه لوارث وارث د پاره به وصیت ني الله غل خپل برخه مقرر کړی دا دا غیر رسو به بیا مال تقسیمیږي پرون تاسو له حدیث د علی رضی الله عنه ذکر شوو امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی چې انکم تقرؤون هذه الايه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه چې تاسو خو د قران کریم د میراث د آیاتونو لولئ چې باغی کې د وصیت ذکر اول راغلی او قرض ورپسې دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فیصله کړې دا قانون ذکر کړي چې شروع به د قرض نه کیږي بیا به ورپسې وصیت پوره کول شي سند په اعتبار سره د حدیث اگر چې ضعیف د حارث الاعور یو کمزور راوی په راغله د دې رور او د خور نه مراد اخیاسی رونه او خويندې دي پرون تاسو له ویلې شو چې رونه او خويندې اهل علم او مفسرین ذکر کړی چې دا درې قسمه دي یو له اعیانی وایي چې فمور او پلار کې شریک وي موږ ورله سترونه او خويندې وایو او دویم د عربی کې د علماو په اصطلاح کې علاتی وي علاتی هغه چې پلار کې شریک دي خو مین دي جدا دي او دریم قسم د اخیاسی چې مین دي جدا دي چې پلارانی جدا دي مور یو ده دیو مور نه رونه او خويندې دي خو پلارانی جدا جدا دي نو دی له اخیاسی وي چې صرف په مور کې شریک وي نو دلته په دې ځای کې د آیات کې چې ذکر کیږي وله اخ او اخت د دې میراث سړي یا د میراث زنانا رور وی یا خور وی صرف د مورنا دا قول د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې دلته کې د اخ او د اخت نه مراد اخیاسرونه او ورونه او خويندې دي او کم چې اعیانی او علاتی دي چې د پلار نه وي پلار یو دی او مین دی جدا دی یا مین دی جدا جدا دی پلار یو دی نو د هغه د میراث حکم د دې صورت په اخر کې راځي اخیرنه آیات د دې صورت یو میراث زنانه دا یا میراث سره دې صرف رو رو خور د مور د طرف نشتا نو پاغي کې کناری نه ده او که زنانه یو شان ته برخه بور لملاوی دي دا قانون بنی چې زنانه د فاره بنی مې او د نارینه د فاره بشوره برخه یې دا قانون صرف په هغه رونو او خويندو کې کوم چې د صورت په اخره یې ټکی راځي چې د ټول مال وصیت دی او کونو وارثان دی محروم کړي یا مال د کم نه وارثان دی غریب دی او تا وصیت وکړو وصیت په هغه صورت کې شریعت تعالی اجازه درکړي چې ستا مال ډېر دی او وارثان دی مالدار دي نو بیا خیر دې کو وصیت کې او کنه وارثان دی غریبانان دي او مال دې کم نه نو په دې وصیت باندې بیا تخپل وارثانو نه ضرر نه ورکه په تلک کې اشاره د دغه احکام لکم چې په کې په دې دوه آیاتونو کې ذکر شول تلک حدود الله دا دې کلی د الله په دې آیات مبارکه کې تاکید ده د حکم د میراث چې څوک د الله حکم نه مني نو دا غو سزاګانې به دې آیاتونو کې ذکر کړي او چې څوک تابعداري کوي نو دا غو د پاره وي جنتونه داغی نلان دی و نهرون بیگی ولی بی او دی با پکی همیشه دا دوی کامیابی دا او کنه دا اللہ دا حکمونه و نمنن او د دې مخالفت وکړو خلاف وکړو نو دا حقیقت د پاره به اور د جهنم وي او رسوایی د رسوایی وال عذاب به شغل عذاب مهین وي تلک حدود الله دا حکمنا کل ذلانی دورونه دي یا د دونه سیوالي یا د خوید دي یا د دونه سیوالي فهم شرکاء فی الثلث نو دای و شریکان او صداران په درې مې سکی د دې میراث کړي او زنانه په مال کې باور لدرې مې سملاوي یو دای به برابر وي او دا قانون غني چې ګری الف لبد وبرخ ملاوي یو جنې لیوا بلکې دای به برابر وي خالدا فيها همیشه اوسیدونکي وي دې پدې د خلود نه مراد یاده ده کله الله د حکم نه انکار کړی او بالکل نه مني د الله قانون دې زی منلو له تیار دي نو په دې خبره باندې بیا دې کافر ګرځي د اسلام د دایرې نه خارج دی نو همیشه به په اور د جهنم کې وي او کنه حکم د الله عقیدتا منی خو عمل په نه کوي نو بیا دې په دې باندې مجرم او ګناګار نه د خلود معنا ده په جهنم کې ډېر وخت تیري ځکه همیشه چې په جهنم کې پاتې کیږي هغه مشرکان او کافران وي مسلمان که د خپل ګناه د وجنه د الله د نافرمانی د وجنه او د جهنم د لارو د ګناه په مقدار به ورله سزا ملایږي